همدوی بریالي دي د هغوی رب دوی ته د خپل رحمت خوښۍ او داسې جنتونو زیری ورکوي چې هلته به ورته همیشني نعمتونه وي تل به پکې اوسېدونکي وي تر ابده بېشکه الله سره لوی اجر دی له عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله تعالی په وړاندې غوره ملګری هغه دی چې له خپل ملګري سره شوي او د الله تعالی په وړاندې غوره گاونډی هغه دی چې له خپل گاونډي سره شوي د دې حدیث روایت ترمذي کړی دی مينا فطري شهيدان لکه ګلونه دي مينا فطري شهيدان لکه ګلونه دي کله څوک نيولی دي دا د دګمريانو کور نن چهارشنبه د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې درویشتمه نېټه چې د دوه زره اتلسم میلادي کال د جنوري د میاشتې له لسمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زاسې ملي اثر کلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځو د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د یرغلګرو زغروال ټانګ ویجاړ او پکې سپاره یرغلګر قتل شول د هرات ولایت په رباط سنګي کې له مزدور دښمن سره جګړه دوام لري چې تر دې دمه لس تنه عسکر مړه او ژوبل شوي د هلمند ولایت په نادعلي ولسوالۍ کې رینجر ویجاړ شپږ مزدور پولیس پکې ووژل شول د روزګان ولایت په دیراوت کې څلور مزدور پولیس قتل او یو کرملی ټوپک ترلاسه شو د میدان وردګ ولایت په جلګي ولسوالۍ کې څلور عسکر مړه او ژوبل شول شونډې د هر یو دښمن واړه اردوګان شي شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي د خبرونو تفصیل د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د یرغلګرو زغروال ټانګ ویجاړ او پکې سپاره یرغلګر قتل شول پرون غرمه پاوکم یوه بجه د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د حاجي دهي په کلي کې د کندهار هوایي اډې ته څیرمه د یرغلګرو په زغروال ټانک د خښ کړای شوي ماین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله ټانک په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره یرغلګر ټول ووژل شول. د وژل شویو عسکرو جسدونه له سیمې نه د امبولانس چورلکو په مټ او د ویجاړ شوي ټانک ټوټې د کرینګ په مټ په یو غټ موټر کې ولېږدولې د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې هم د همدې ولسوالۍ د خونسیزو په سیمه کې د یرغلګرو یو بل زغروال ټانک د مین په چاودنه کې په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د یاد ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اړوند د تلوکان په سیمه کې د سلنګسر چوک د اربکیانو په پوسته بېګا شپه یولس بجې د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې پوره یو ساعت یې دوام وکړ د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت نه تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل او پاتې په تیښته ولاړل د وژل شوي اربکیانو جسدونه په پوسته کې پاتې شوي دي همداراز په پوسته کې یو رنجر موټر سوځول شوی دوه سقیلان یو خفیف یو کمرشکن شپږ کلاشونکوپونه او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی د هرات ولایت په رباط سنګي کې له مزدور دښمن سره جګړه دوام لري چې تر دې مهاله لس تنه عسکر مړه او ژوبل شوي د هرات ولایت له رباط سنګي ولسوالۍ نه پر رسیدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار شاوخوا اته بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د نهر سیاد او سګبر سیمو ترمنځ د مزدور دښمن په عملیاتي قوه د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال بریدونه ترسره کړل د دښمن قوا چې په شاوخوا سل ټانګونو او موټرو مشتمله ده د مجاهدینو له کلک مقاومت سره مخ ده تر دې مهاله د دښمن درې تنه مزدور عسکر قتل او اووه تنه نور ژوبل شوي دي د جګړې په اړه نور جزئیات به وروسته خپاره شي د هلمند ولایت په نادعلي کې رینجر ویجاړ شپږ مزدور پولیس پکې ووژل شول د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د کوچیانو په سیمه کې پرون مازیګر د مزدورو پولیسو پر رینجر موټر د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې رینجر ویجاړ او پکې سپاره شپږ تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول د یادې ولسوالۍ اړوند د لوی باغ په سیمه کې بیګا مخستن اته بجې د مزدور عسکرو په پوسته د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې شپږ تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د حاجي عبدالعزیز د پمپ په سیمه کې پرون مازیګر ناوخته د سنګوري اربکیانو په سراچه موټر د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو او یو سنګوري اربکی ځای پر ځای ووژل شو. د یاد ولایت د ګرشک او سنګین ولسوالیو ترمنځ د حیدرآباد په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک یو تن پولیس ګل احمد د سنګین ولسوالۍ د توغي سیمې اوسېدونکی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړي له ځان سره یو کلاشینکوب هم تر مجاهدینو پورې را رسولی. د روزګان ولایت په دهراوت کې څلور مزدور پولیس قتل یو کارملی ټوپک ترلاسه شو د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ اړوند د زرتالي د کرتکاڼو په سیمه کې پرون سهار نه بجې د یو کمین په ترڅ کې څلور تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او یو کارمړی ټوپک یې د مجاهدینو لاسته ورغلی د فراه ولایت په پشترود کې ټانګ ویجاړ دوه مزدور پولیس قتل او څلور ژوبل شول د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ اړوند د ګجګین په سیمه کې بیګا ماښام د مزدور دښمن په ټانګ د خښکړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله ټانګ ویجاړ او پکې سپاره دوه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او څلور نور ژوبل شول د فراه ولایت په بالابلوک کې یو مزدور پولیس قتل او یو بل ژوبل شو. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د نو آباد په سیمه کې د فراه مرکز ته پر غځېدلي سړک بیګا ماخستن نه بجې د نور محمد د پوستې یو تن مزدور پولیس د لیزر په مټ ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو د غزنی ولایت په دیک ولسوالۍ کې څلور عسکر مړه او ټپیان شول تیر ماخستن شاوخوا اته بجې د غزنی ولایت دیک ولسوالۍ اړوند د لغوات په سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ خبر وايي په دغه برید کې دوه تنه عسکر ووژل شول او یو بل ژوبل دی دغه راز تېره شپه د یادې ولسوالۍ مربوط شاګلخیلو سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو چې له امله یو تن پولیس ووژل شو د میدان وردګ ولایت په جلګي ولسوالۍ کې څلور عسکر مړه او ژوبل شول تېره شپه شاوخوا یولس بجې د میدان وردګ ولایت جلګې ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې سیمه کې د مختار په نوم پوستې د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. د خبر په اساس په دغه برید کې دوه تنه عسکر ووژل شول. دغه راز پرون سهار شاوخوا اته بجې د یادې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ودانۍ ته نږدې سیمه کې په مزدور عسکرو د ایښودل شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. د خبر په اساس په دغه چاودنه کې یو تن عسکر ووژل شو او یو بل ژوبل دی. د بغلان ولایت په پلي خمري، برکه او نهرین ولسوالیو کې څلور پولیس مړه او ټپیان شول. پرون سهار شاوخوا لس بجې د بغلان ولایت پلي خمري ولسوالۍ اړوند چشمه شیر سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې د تش په نوم عامه نظم پولیسو باندې د اسلامي امارت د مجاهدین له لوري ناڅاپي برید ترسره شو. خبر وايي په دغه برید کې دوه تنه عسکر ووژل شول. دغه راز تېره شپه د یاد ولایت برکې ولسوالۍ مرکز ته څېرمه د چال په نوم پوسته د مجاهدینو له لوري برید وشو چې له امله یو عسکر ژوبل شو. همدارنګه د نوموړي ولایت نهرین ولسوالۍ اړوند سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته تېره ورځ برید ترسره شو او په محل یې یو تن عسکر ووژل شو. د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې یو تن مزدور کارمند قتل او یو بل ژوبل شو. د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د قنادي په سیمه کې تېره ورځ سهار نه بجې د شینډنډ د هوایي اډې د دیوال په جوړونکو باندې د درسکو په مټ بریدونه ترسره شول چې له امله یې یو تن مزدور کارمن ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې یو مزدور عسکر ووژل شو همداراز د لوګر په مرکز کې په مزدور عسکرو برید وشو